بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا کتاب الصوم شروع دی په کتاب الصوم کې دا روایت نمبر 1906 دی په دې مخ کې ابوابو کې د روجو فضائل بیان شو د روژو فواید بیان شو لکه مخکې باب کې د روژي فائده ذکر شوه چې روژه دا د انسان هغه شهوت دا کنټرول کوي دا هم د روژي فائده ده اوس په دې باب کې دا ذکر کوي چې د دې روجې د پاره الله یو میاش مقرر کړی دا او دا غي د پاره یو خاص وخت مقرر کړی دی خپ دې کې به د احتیاط په نوم باندې یو ورځ دورو دو ورځې مخ کې یا داغې نه بعد په دې کې به اضافه نشي کول کېدی بس د دې تعلق د میاشتې د لیدو سره دی چې میاشتې ولیده روژه به شروع کی او چې میاشتې ولیده اختر به وکي په شریعت کې کوم چې د شک روجي دي چې دا غینه ته یو ورځ مخ کې روجه نیسی یا دوه ورځې مخکې روجه نیسی چې رضا کې دې شي که دا ورځ دا د رمضان وي او د شعبان نه نه د یو مشک روجي باندې نیسی دا غي وجه دا ده چې د دې احتیاط په نوم باندې مخکینو امتونو په عبادتو کې اضافه وکړي یو ځل چې کله په عبادت کې اضافه وشي ددې احتیاطونو په نوم باندې نو بیا دا اضافه دا ودریږي نه بلکې دا زیاتیږي او بیا حالت دا شي چې انسان دا صحت ته ورسی چې بیا غ ناقابل برداشي او خلک غ اصل عبادت هم پری دي نه بلکې د رمضان روزه شروع کې چې کله میا شو ویني او چې کله میا شو ویني اختر بکې بیا د د رمضان په اخره کې چونکه انسان روزي نیولی نو د انسان د روزو سره عادت شوی بیا که مثلا ک لس ورځې شل ورځې په سیوام وي یا میاش په بل سیوام وي نو بیا وسره خلک عادت شوي بیا نیول هغه اسانو لیکن د میاشتې په اخره کې چې کله د وړوکی اختر ورځ راشي یوم الفطر راشي نو په هغه ورځ باندې روزه نیول هغه حرام دي من راغلی د په شریعت کې دا د دې د پاره چې په دې کې اضافه را نشي په دې کې خلک د ځان نه زیاتې ونه کی نو په هغه ځای کې روجا هغه حرام کړه هر چې په ابتدا کې دا نو پای کې صرف منع وکړه چې د د شک روجا هغه منیسا دا په دې کې لم او حکمت ته باب قول النبي صلی الله علیه وسلم دا باب دی د نبی له صلوات والسلام په دې قول کې چې کله تاسو میاش د رمضان ووینئ نو روژه کوي او کله چې تاسو بیا دا میاش ووینئ فافترو نو بیا اختر کوي وقال سلت عن عمار من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم مخکې باب را روان دی مخکې باب څوارلسم نمبر را روان دی لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين چې یو سړی د رمضان نه یو ورځ مخکې یا دو ورځې مخکې دا د روژه نه نیسی یو مشک دی ته وی چې د د شعبان یو کم دیر شروجی هغه پوره شوی او داغې نه بعد یا میاش اون لیدې شو او یا اوریز دا او یو سړی بیا د دیرشمې ورځي اغه روجا اغه نسی چې زکه میاش د دیر شو نو د شعبان براشي او کې دې شي یکم رمضاني دغه غ یو مشک دی نو د یو مشک او چې کله میاش د دیر شو پوره شو نو بیا خو شک پاتې نشه دا په هغه صورت کې چې کله د شعبان میاش هغه د یو کم دیر شوی او په هغه صورت کې یو سړی بیا روجه نسی ځکه اوریز دا یا میاشونه لیدې شو او یو سړی په دغه وخت کې روژه هغه نیسي چې یاره کیدای شي ځکه دا د رمضان ړومبنی تاریخي نه د شک روژه هغه به نه نیسي په اسلام کې د شک د هغې ګنجایش نشته په عباداتو کې څوک چې روژه نیسي د یوم شک نو د نافرمانی وکړه د ابل قاسم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر د سنت خلاف وکړه حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ک بیان یو ک د رمضان د احکامو فقال نو وی ویلی لا تصومو روجا تر اغه منی سي حتا ترول هلال تر سو پوری چې تاسو د رمضان میاش اغه اونوی نه تر اغه روجا مکوي ولا تفطرو او اختر مکوي حتا تروه چې تر سو تاسو د میاش لیدلی نه فین غم علیکم نو پس که چرې پټوالی وکړی شو په تاسو باندې یعنی وریزده نو فقدرو له نو بیا اندازه وکي د دې میاشتې د پاره مطلب دا چې د وریز دا میاشونه لیدې شو نو بیا تاسو دیر شروجي د دیر شورزي د شعبان هغه پوره کړي نو چې دیر شپوره شي په بل ورځ هسې مځکه د دیرشو نه سیوا شته دی نه نو بل ورځ به بیا یکم رمضاني حدثنا عبد الله ابن مسلمه حدثنا مالک عن عبد الله ابن دینار عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الشهر 29 ليله قمری میاش اسلامی میاش دا یو کم دیر شپی کلا یو کم دیر شپی وی فلا تصومو نو تاسو روزه منی سي حتا تروه تر تر سوچ تاسو د میاش دا اونوی نه فإن غم علیکم فإن غم علیکم پس کچری پټواله وکړه شی په تاسو باندې اوریز دا فاکمل العده 30 نو بیا تاسو پوره کړئ شمېر د دېرشو، نو بیا د شعبان دېرش روژې، دېرش ورځې هغه تاسو پوره کړئ، نو په بله ورځ اسم بیا رمضان دی. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن جبل ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضی الله عنهما یقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام خلق به څنګه چې د قول په ذریعہ باندې د وینا په ذریعہ باندې پویا کول نو د لاسونو په اشارو باندې او دا په تعلیم کې فائدہ کوي دا د حدیث د اخیرنۍ جمله دا په دې باندې دلالت کوي اسلامی میاش کله دارنګي او کله دارنګي مطلب څه یعنی د دوان لاسونو دا ګوتی د درې زلا خلکو ته دا مخامخ کړي یو ځلی خوري کړي لس بیا خلکو ته دا دوانه ګوتی د دو دوانو لاسونو ګوتی پینځه پینځه دای بیا خورې کړي او بیا درې ځل خورې کړي میاش کله داسي مطلب د دیر شورزو او بیا ویلی چې میاش کله داسي نو لس ورځي بیا لس وخنسل ابهام فی الثالثه او راغونډه کړه دا غټه ګوتا دې ته ابهام وایي، په لاس کې چې کومه دا غټه ګوته ده نو دا یې داسې راغونډه کړه، مطلب په دریم ځل باندې دا یې نهه کړې او میاشت کله داسې، وخنث الابهام فی الثالثة، او راغونډه یې کړه دا غټه ګوته فی الثالثة په دریم ځل کې، نو په دریم ځل کی مطلب نهی کړی او میاش کله داسی یعنی د یو کم دیرشو شپو وی حدثنا آدم حدثنا شعبه حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريره رضی الله عنه یقول قال النبي صلی الله علیه وسلم کله به صحابه کرامو داسم ویلې چې قال ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ابو القاسم وی صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته روجونی سي پلیدو د دې میاش باندې او اخترو کوي پلیدو د دې میاش باندې فان غبي عليكم پس کچرته پټ پټواله او کړې شو په تاسو باندې نو فاکملو عدت شعبان 30 نو دلتاغه العده اغشمیر کم دیرش پورا کول دي نو هغه عدت یعنی هغه شمیر د شعبان دی فاکملو عدت شعبان 30 چونکه رمضان لکه دا اهم عبادت ته نو د دې وجنه حالانکه که په روزه کې هم په اخره کې میاشو نه لیدې شي نو روزه به هم بیا دیرش پوره کې خو چونکه لکه اختر افطار کول نو هغه دومره ضروری خبره نه ده د روجو په مقابله کې نو دی وجنه د شعبان ذکر تخصیص سره کوي فاکملو عدت شعبان 30 نو تاسو پوره کوي غشمیر د شعبان هغه د دیر شو د خپلو بیبیانو نه د یوې میاشتې اگر چې ایلا خو د سلورو میاشتو یي خو په دې باندې هم چې یو بنده د خزنه داغي خواته د نه تک قسم خوري نو لغتن دی باندې اطلاق د ایلا کیږي ورنه د ایلا اصل حکم خود سلورو میاشتو دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم خړلې نو غدا او راحه نو د سحر راغې یعنی او دا برا د عائشی رضی الله تعالی عنها په کور کې بر یو بالخانه وا په هغه بالخانه کې او دا اتفاقا داسې وختو چې په دې کې په دې بل روایت کې وایي چې د نبی رسول الله صلوات والسلام خپوم زخمی شوی دا څنګه چې مخکې په کتاب الحج کې بار بار تیر شو یا نور په کتاب الصلات کې چې د نبی له صلوات والسلام په هغه سورلې باندې سور وو دا غي د وجنه دا یو ډډه د د دونی سره مغل شوی و او دا غي د وجه زخمی شوی و یا خپل زخمی شوی و نو نبی له صلوات والسلام غدا او راحه د سار وخت کې کور ته راکوشه یا راحه یا د غرمې راغې فقیل له نو د الله پیغمبر ته ویلې شو چې د الله پیغمبره چرته غ قسم داغي کفاره در باندې را نشي انک حلفت الله تدخل شهرا اې د الله پیغمبره تاسو قسم خوړلی چې تاسو به د یوې میاشتې پوري هغه نه راځي نه داخليږي په خپل بیبيانو د یو میاشتې پوري نو دا خو یو کم دیر شورې ځکه بیبيانو ورځ شمارلې دا خو یو کم دیر شورې پوره شوی دی نو چرته په قسم کې حانس نشي فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الشهر یکون 29 یوما اسلامی میاش قمری میاش کلا د یو کم دیر شو رزوی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلی الله علیه وسلم من نسائه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم خړلو د خپل بیبیانو نه او مخکې تیر شو چې د یوې میاشتې وکانت ان فقط رجله او وا چې چې زخمی شوی و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپا د نبی علیہ السلام خپا غزخ مشوي وا او هغه وړېدلې وا نو فاقام فی مشربه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخت تیر کړو په خپل بالخانه کې 29 ليله یو کم دیر شپې یو کم دیر شپې د الله پیغمبر پاغه بالخانه کی هغه تیر کړی وی ثم نزل او دی یو کم دیر شو ورځو یا د شپو نه بعد ثم نزل بیا را کوش شداغینا فقالو وی ویلی دی بیبیانو یا رسول الله ای د الله پیغمبره الیت شهرا چې تاسو خو قسم خوړلی د بیبیانو نه د یوې میاشتې د پاره او دا خو یو کم دیرش پوره شوي دي فقال وی ویلی ان الشهر یکون 29 اسلامی میاش قمری میاش کلا د یو کم دیر شوي شهر عید لا ينقصانی په دې مخ کې باب کې تیر شو چې کله د د رمضان میاش دا د یو کم دیر شوی نو د دفع د وهم د پاره امام بخاری دا باب راوړي چې کله کله یو سړی داغه دا سوچ راتلی شي چې رمون خو یو کم دیر لکه دا اوسم حالیه دا خبره تیر شوی و عام تور باندې خلک دا خبره کوي و یره مون خو چریم دا روجي پوره نکړي روژیم پوره نه کړي او په دې ملک کې موږ د سره چرته دیر شونه نیولې په دې باب کې دا وی چې کتا د یو کم دیر شو روجي دیونی ولې نو په دې سره تا ته د پورا میاشت اجر ملاويږي د دې وجنا دغه وهم دغه لزه مور کو دغه وهم ځان تمر اولا باب شهر عید لا ينقصانی دا دو میاشت د اختر لا ينقصانی پدی کی لا ينقصانی دا نه کمیږي د دې خب او دا د حدیث الفاظ دي امام بخاری د دې لفظ د دې لا ينقصان د دې دوه معنی کوي یو معنی د امام احمد ابن حنبل نه ذکر کړی دا او یو معنی د د اسحاق ابن راهوی نه ذکر کړی دا خ دې ځکه د عبارت چې امام بخاری دا موږ سره چې کوم کتاب دی نو په دې کتاب کې دا عبارت داسې دی او په نورو نسخو کې عبارت چې دین او غزه به مخ کې وېما خا قال ابو عبد الله امام بخاری وی قال اسحاق اسحاق ابن راهوی وی وان کان ناقصا خا اگر کدا میاش ناقصا کدا ناقص هم وی مطلب کته یو کم دیر شروجی هم ونیسی فهو تامن نو بیام د دې هغه اجر فهو تام نو بیام د دې هغه اجر هغه پوره دی مطلب دا ته ته د پوره میاشتې اجر هغه ملاویږي وقال محمد او خپل امام بخاری هغه داوي لا یجتمعان کلاهما دا دوانه نه جمع کیږي یعنی په اسلامی میاش په اسلامی کال کې دا سې نشي کېدی چې د د ذوالحجې میاشت چې هغه د اختر میاشت ده او یا د روجې میاشت دې ته مجازن د اختر حالانکه خو روجه ده د اختر میاش خو بیا د شوال وی خو دې ته مجازن ویلی ځکه چې میاش پوره شي هم داغه په خوشحالي کې د اختر غورز وی نو امام بخاری دا وی چې لا یجتمعانی په یو کال کې دا دوان نشي جمع کېدی چې دواړه میاشتې هغه دې د یو کم دیرشو وي، د رمضان میاشت هغه دې هم د یو کم دیرشو وي او د ذوالحجې میاشت هغه دې هم د یو کم دیرشو وي، بلکې داسې کیدای شي چې یو یوه د یو کم دیرشو وي او بله د دیرشو وي، یا مثلا ذوالحجه هغه د یو کم دیرشو وي او رمضان هغه د دیرشو وي، دا د تجربې نه دا خبره ثابته ده. نو لا یجتمعان کلاهما ناقص دا دواړه نشي جمع کیدی چې دواړه د ناقص وي چې په یو کال کې دواړه دی یو کم دیرش راشي او داسې ممکنه ده چې دواړه دی د دیر شو وي یو د یو کم دیر شو بل د دیر شو دام ممکنه ده او دام ممکنه ده چې دوانه د دیر شو وي لیکن دا ناممکنه ده چې دوانه د په یو کال کې راجم شي او دوانه د ناقصي وي د یو کم یو کم دیر شو وي خا او په نورو نسخو کې عبارت داسې دی چې قال ابو عبد الله امام بخاری وی وقال احمد بن حنبل او هغه د خپل استاد احمد ابن حنبل نه ذکر کوي ان قصر رمضانو که رمضان هغه ناقص وي مطلب دی یو کم دیر شوي نو تم ذوالحج ذوالحجې میاش به پوری هغه به د دیر شوي و ان نقص ذوالحج او که د ذوالحجې میاش هغه د یو کم دیر شوي نو تم رمضان رمضان به پوری یعنی امام احمد ابن حنبل دا لا ينقصان دا نقصان دای په حقیقت باندې حمل کړي دي یعنی هغه د دینه مراد هم دا ورځي اخلي یو کم دیر شو دیرش چې دا دو میاشتې د اختر د لا ينقصانی دا دوانه ناقص نشی راتلی په یو کال کې مراد د پیغمبر د دینه دا دی او وقال ابو الحسن او ابو الحسن وی د اسحاق ابن راهوی زوی دی کان اسحاق ابن راهوی یقول اسحاق ابن راهوی بداویلی چې لا ينقصان فی الفضیله یعنی هغه داغینا چې کوم هغه مجازی معنا ده هغه ته اغستې ده یعنی مراد د دینه یعنی دا نقصان دا په فضیلت او په اجر کې مراد دی اسحاق ابن راهوی بویل چې لا ينقصان فی الفضیله چې دا دوانه میاشتي دا په اجر کې په دې کې نقصان ناراضي په فضیلت کې دې کې نقصان ناراضي یعنی داغه په نسبانی کدا میاشت دوانه دی یو کم دیر شم راشي نو بیا هم په دې کې په اجر کې څه نقصان ناراضي ان کان 29 او 30 کدا د یو کم دیر شوی او کدا دیر شوی په دې نسخو کې دا عبارات مختلف دي حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق اصل کی باب د رجوع دی بل دا چی چونکه د رمضان میاش دا خو پوره میاش روجی نیول کیږي نو اصل کې په دې حدیث کې د رمضان داغي هغه حکم بیانول مقصد دی که دا د یو کم دیر شوم وی د یو کم دیر شوم وی نو په دې کې په فضیلت کې په اجر کې سکمه هغه ناراضي خو ورسره د د ذوالحجې میاش حالانکه د ذوالحجې میاش خو په لسم تاریخ باندې اختری یا که مثلا منګه د حج احکام والو نو هغه په دولسم دیار لسم باندې هغه ختم شي نو هغه خو میاش که مثلا که د یو کم دیر شو شي او که د دیر شو شي نو داغي لکه د احکام سره څه فرق نشتا لیکن شریعت کله کله چې دوانه سيزونه هغه داسي په حکم کې یو وی مثلا دوانه چونکه د اختر میاشتې دي د يو د رمضان مياشت ته يو چې ده نو هغه د داختر مياشت دواړو باندې اطلاق يې د عيد کړی دی نو چې کله داسې د يو سيز حکم يو وي نو شريعت هغه بل سيزم دا غړمبني سره حالانکه حکم بیانول دا غولنی مقصد وي خو لیکن دا بل مو سره طبعا دا یو ځای کی دې دسه مثال دی لکه مثلا یو سړی لکه په حدیث کې کجورو او ابو دوانو بانی د د اسودین اطلاق شوه دی چې زما ملمستیا وکړه حدیث کې راځي زما ملمستیا وکړه فلان کی په په کجورو باندې په اسودینو باندې په غدو تورو شیانو باندې نو یو پای کی کجوری دی او بل پای کی وبدی نو اوس په کجورو باندې خو د اسود د تورو اطلاق کیږي چې هغه د رنګ توري نو وب خو توري نه خو چونکه دا وب سړی چې عام تور باندې کجوره وخوري نو دا غې نه بعد عام تور باندې وبس کی نو د دې وجه نه غ وب پاغي باندې اطلاق د اسود اغیم کړي دي اغه مسره یو ځای کړي دي حالانکه اصل کې مراد هغه کجوره ده نو دارنګ دلتم حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق يعني ابن سويد عن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان دا دو میاشتي دا پدی کې نقصان ناراضي نو د امام احمد ابن حنبل داغه د معنی مطابق په معناو کې چې دا دو میاشتي لا ينقصان دا دواړه یو ځای ناقص نشي کېدی شهر عید او دا دواړه میاشتې د اختر دي خو په رمضان باندې مجازن د اختر اطلاق کړي ځکه چې پای کې خو اختر نه د اختر میاش خو شوال وي خو په دې باندې مجازي تور باندې د اختر اطلاق غي پکړې دي رمضان و ذوالحجه یو د رمضان میاشتا او دویمه د ذوالحجې میاشتا او یا شهران لا ينقصانی د اسحاق ابن راهوی داغه په معنا باندې چې دا دو میاشتي لا ينقصانی په دې کې نقصان ناراضي په اجر کې اگر که ظاهرا لکه دا د یو کم دیر شوم وی لیکن په دې کې د نقصان د اجر ناراضي نو دی وجنه د غوه هم مر اوله چې رمون خو چری روجي پوره نکړي نه نه خیر تا ته د پوره میاشتي هغه اجر هغه ملاويږي اګر که یو کم دیش تا نیولی دی باب قول النبي صلی الله علیه وسلم لا نكتب ولا نحسب دا د مغه مخ کې باب سره خبره تړلې ده چې د اسلام احکام دا سیده ساده دي بس د دې تعلق د حسابونو کتابونو سره نه دی تړلې چې وسړې به د ګوتو په سرونو باندې حساب کوي چیرې را روان کال بداسي او لکه دا باز خلک په حسابونو کې تکړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه د امت اکثریت امیان دي عوام دي عام خلک هغه زیاتی او به خصوصا عرب اغي ته خوې امیان ویلی يهود او نصارا به مت امیان ویلی هو الذی بعث فی الامیین رسولا او چې مال به ول لوټ کو نو لیس علینا فی الامیین سبیل د امیانو په مال کې موږ لاړو لسه ملامتیا نشتا ندی ته به امیان ویلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې موږ اسم امیان امت یو نو موږ داسی کم چې د میاشتو یا د ستورو یا د دا چې کوم حسابونه دي دا موږ له ناراضي د اسلام سیده ساده دین دی بس نور وګوره د نور سره د مونځ احکام هغې تړلي دي دارنګ سپوږمۍ وینه هغې سره روژه تړلې ده هغې سره حج تړلې دی هغې سره اختر تړلې دی نو باب قول النبي صلی الله علیه وسلم لا نكتب ولا نحسب منګغه کوم چی د د میاشتو هغه لیکل دی هغه موږ له نه راځی ولا نحسب او نه موږ له هغه د د دستورو حسابونه راځی حدثنا آدم حدثنا شعبه حدثنا الاسود بن قیس حدثنا سعید بن عمرو انه سمع ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال ان امه اميه منګه اميان امتيو اسلامي میاشت کله داسي وي او کله داسي وي یعنی مرتا تسعتا و عشرینا یو ځلی ویل چې د یو کم دیر شوی او بل ځلی ویل چې د دیر شوی د ها کذا و ها کذا او به د ګوتو په اشارو باندې هم هغه خبره وکړه باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين یو تن دې مخکې والی نه کوي په رمضان باندې د یوې ورځې د روژې مخکې یا د دوه ورځو چې کوم ته چې هغه یو مشک وي حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتقدمن احدكم رمضان یو تند پتاسو کی مخکیواله نه کوي د رمضان نه بسوم یوم پروجی د یوی ورځی یا د دوه روجو یو ورځ مخکې روجه دی نه نسی یا د دوه ورځو د امام بخاری په نسبانی دا روایت چونکه داغه د معیار مطابق وو خو اگر چې د سننو په روایت کې دا راځي چې د یو سړی عادت نه روجی نه نیسی نو چې کله نصف شعبان تیر شي نو د پندره شعبان نه اخوا بیا د دې روژه نه نیسي روژه د بیا نه نیسي اوس پوری نه نیولې او د دې نه بعد اوس نیسي نه اوس دې نه نیسي ها یو سړی لکه دی حدیث کې هغه استثناء راغلی دا الا یکون رجل مگر دا که یو تن داسي وي کان یصوم صومن هغه روجه نیولا صومن یو روجه مطلب هغه د مخکې نه عادت د بازي روجو را رواني لکه مثلا یو سړی د پیر او د د زیارت روجه نیسی اوس مثلا د زیارت روجي داغي د نیولو داغه عادت ته او د د جمعې د ورځې نه د رمضان روجی هغه شروع کیږي نو یو سړی که اوس د زیارت د ورځې روجه نیسی نو دا به په یو مشک کې نه حسابیږي ځکه دا داغه عادت دی دی داغه عادت مطابق هغه را روان دی الا یکون رجل کان یصوم صوما که یو تن داسي وی چې هغه روجه نیولا صومن یو روجه یو خپل عادت یې کوو نو فلیصم ذلک الیوم نو په کار ده چې روژه ونیسي هغه د دغه ورځې هغه به په یو مشک کې نه داخلیږي هغه او په منه کې نه داخلیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین